عزیزانو دا اللہ پاک په حیران کن مناظرو کې دا هو تاسو ته پته ده چې په دې کائنات کې ارشي ته چې ګوري نو د سړي عقل ورته حیران شي زما عزیزانو سليمان عليه السلام یو ډیر عظیم پیغمبرو او داسې پیغمبرو چې کم شان د تخدا ور کړو دا په نورو پیغمبرانو ته نو ملاو تمام پیریان او دیوان د د تابع کړي د د تخت به په هوات لو استقبال به چې کوم د تحقیق او د شو پیریانو کولو او دغه پاسه سوره بد څه شو څومره مارغان چې دي دا مارغان ټول د تابعو دا مارغان به پیداسي تخت د پاسه چتر روانو سوره به دوی جوړ کړي او تخت به په هوا روان دا د ځشان یو ورځي د یو مارغزه خالیو چې هغه مارغه ته هد هد وای مونږ ورته پښتو کې مولا چرګک وایو په دې سره دا څه ستړی غوندي د دې هد هد زه خالیو چې تخت کې خو هد هد مارغه او غوښتو چې ته چرته غایب وې د دې سړی نیولی وو او داسې دیچګای ورکا امرغه ورته څه وایي چې او سليمان دا غیر زنو یریګ چې تا غوندې ډیر پیغمبران بم پاغ اورز ورته پیښوي په ډېر عاجزه ورته بیا وای چې چرته تلې ورته یو سليمان دې یو داس خار خبر مې در تر وړې دې چې ته خبر نه تا ته پته نشته کم دې وشهر سبا نرالم دا غخار بادشاہ چې د نو غب خزه د بلقیس نامه ده عظیم تخت لري قران کې راځي ولها عرش عظیم په یو عظیم تخت ناست دی دا غیلان دي دولس جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې یو لک جنگي فوج دی او عبادت د نور کوي د سپوږمۍ کوي دا عبادت ته او دې ته خدای وي سلیمان علیہ السلام سوچ چکو شي ها خدای نو هغه بادشاہ ته زما یو خط یو څه خط ورته لیکي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سليمان یعنی اسقرب سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخون کې او مهربان دی سور سوئی انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علیا واتونی مسلمین ما سره به زور ازمایي نه کوي او نه زور ازمایي کولای شي او بلقیس ته ډایرک لیکي چې واتونی مسلمین راشه او مسلمان شه د دولس جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټو کې نه دي دا سر په داو لګول دي هر سره دا کار چرته کولی چې د خدای هدایت نه خط بوری شوک نه ډاک سیستم شته ناغا ډیلکس سیستم شته هیڅ نشته خط به څو کړي سليمان عليه السلام هدهد مارغه ته وای چم تل وړي دا خط به ته وړي څوک چې د خدای شي هغه ته د ډاکخانو ضرورت نه دا غي داجیتو مارغان کوي دا خط ویلی کلو سو غدود مارغه ته پغاړه کې واچولو اول وخت شهر سبا ته چلاړو کمرې باندې دا دننه پتخ پرتاوا او دوا پاس نه پروشندان کې دا مارغه ورننه وته او دا خط یو او پسینه ورته غلې غوندې کې خو مارغه ول بیا په دغه کې ناشته روشندان کې تماشه کوي چې دا اوسراوي خشي چې دا وګوري دا چې را پاسې دا او چې دا خط یو کتو او دود لاړو شو کارو شو فورنی پلا کابینه رو غفتا جرنیلان چې دا خطر آغلے دے تا سلیمان علیہ السلام دا طرفنا سنگ چلو کو جرنیلان ورته سوئی وجی جنگ کو اے ویلنا جنگ نه کوو دا چې د چا خط راغلی دی د باندې تجربه کوو توفه ورلیږو ډالۍ که بادشاہي نو په توفه او ډالۍ به چپ شي بس غلې بشي او که پیغمبري نو بیا د اسلام نه به نه راضي کېږي ټیک تحفه او ډالۍ بلقیس ورولې غلې سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام ته چې ډالۍ ورغې ټولې واپس کړې یو ورته وایي چې ما د سشي دعوت درکړې ده هغه به قبلې کړي پرې دم دینا چې توفه او ډاله واپس رالی بلقیس ویلی چې دا پیغمبر دی انسان هم دیته وي او انسانیت هم دیته وي دا پیغمبر دی نو بلقیس جواب راولې غلو چې زه په خپل درځم بلقیس را روانه شو سليمان عليه السلام ورته د پیرانو د دیوانو پیرې پلار کې ودرولې وي او استقبال دې دیو رالا او سليمان عليه السلام ځان سره په تخت کې نولا ویلې وایا د بلقیس الفاظ قران نقل کړی دي چې بلقیس دغه وخت کې سليمان عليه السلام ته څو ورته وی چې قالت رب انی ظلمت نفسی رب انی ظلمت نفسی اے خدای ما دمر مودا چې د غیر الله عبادت کړو نو پزان می ظلم کړو تا نه بغیر چې ما د بل شی عبادت کولو نو ما پزان ظلم کړو خزه دیته وي اس اسلم تو اسلام روڑم ما سلیمان پا سلیمان علیہ السلام باندی لیکن للہ رب العالمین دا اسلام پا سلیمان دا یری نراؤڑم خدای ستا د پاره راوړو یو خدا چې دنه زو یې دمنو مسلمان شو نه دا اسلام تا د پاره نو بل یو خبر اخر کې ووري د دنیا د مفاد د پاره کله مونږم په غضب اخته شو چې د خزې باچې شته کنه په اسلام کې د خزي باچی ولی وی بلقیس باچا نه وسه نو التفت مولانا سیبی او خلدین چالا کدا او کرتیم ډیر درځي خلک به چې رښتیا و بلقیس باچا کم ځای و بلقیس خو بادشاہ نه و بلقیس خو بادشاہ و او رااله او د سليمان غلام شو او ایمان یې راوړو او ټول سلطنت یې پریخو د یو الله او د پیغمبر په شان باندې ارس قربان کړو ایمان یې راوړو بلقیس خو بادشاہ نه و کله کله به سليمان عليه السلام هم خوشتبي کول دا هدهد مارغه چې څو وخت کې د سليمان خبر وړو بلقیس ته او دا لین سایت شو بالکل نو هدهد مرغو سليمان عليه السلام ته چې زستا د ټول حکومت ته دعوت کوم نو هغه ورته وی چې ټول نظام حکومت ته دعوت کول ویلاو ویلکم ځای کې کې ویل د سمندر په غاړه کوم سليمان عليه السلام فرمایل چې الک راځي نن د هدهد دعوت ته سمندر غاړې ته ټول نظام سليمان بوتلو او د پاس په هوا کې والوتو او یو ملخ یونیو ملخ پیجنن ملخ ونیو او هغه د سمندر پر او غرزولو ویلی جی دا ملخ وخه ده او دا سمندر چې ده دا خوروا ده نو د قوم ته دی وایي چې کچا ته تیکاو نه رسینو دا خوروا اوس کوي ان فاتك اللحم فاشرب المرقه کچاته فکر نه رسینو دا خوروای اوس کې سليمان عليه السلام خندل او ټول قوم په ډیر خوان سره دا شی محسوس تاسو خیال را نو ارمه داو چې خوشتبی و د انبیاو په مجلس کې هم کېده سليمان عليه الصلاه استاد دا وایي چې ملخ حلال دی دا یاد لرئ چې دوه سيزونه بغیر د حلالولو نه حلال دي اوس دا ولي بیا لالو دواړه جایز دي نو دا بیا چانه پښتنه وکړه دا ونی دي اوس تاسو په دې څه پوهیږئ چې دا ونی چې دي د موسم په وخت کې په دې ونو کې هم خزا او نرشتا په دې ونو کې په دې کانو او بوټو کې هم خزا او نر شته څنګه چې د روح والا او اشیاء کې خزا او نر وي او داغي منځ کې رابطه او تعلق وي دا سي د جماداتم په منځ کې خزا او نر وي ما ته وګوره دا ونی دی ونی که تاسو خیال وکړئ چې موسم راشي او د ونو د بهار موسم راشي نو سیلای راشي نو د سړی ماده چې ده د نر بوټي ماده چې ده هغه دا هوا او چته کی او د خزی بوټي څنګه لایو تاسو خیال را هوا د نر بوټي ماده او چته کی او د خزی بوټي څنګه لایو نو خزه بوټه چې ده د هغه ماده په وجه غبلار بشي چې هغه بلار بشینو بیوی ونیسی او پانی ونیسی او کلاوی دل شروع شي دغسی جنسی تعلقات چې ده په دې کانو کې دا هوا لکه تاسو خیالو کې قران کې راځي د سليمان عليه السلام تخت په لار روان نو د میګو کې خپل حکومت ته میګو کې نو د میګو بادشاہ چې د هغه حکم وکړو چې ټول میګي سورو تنه نه وځي د سليمان تخت روان دی لا يحتمنكم سليمان وجنوده اسنه چې داغه فوج تاسو پېمال نه کی چرته نو هوا دا خبره د میګو د بادشاہ او چټکا او یو وړاو د سليمان عليه السلام په دی وخت کې وکړ چې د میګو بادشاہ دا حکم کو میګو تا سليمان عليه السلام حکم کو چې دا تخ کې دی تخت کې خو د میګو بادشاہ راو غوښتو ول زدر ته ظالم ښکارم چې تا دا حکم خپل فوج ته وکړو اوس د میګو بادشاہ وکړه کله میګي بادشاہ نو عقل ته وګوره ورته وی چې صاحب ما دې لپاره حکم نه کړی چې سليمان تاسو پېمال نکي ما د دې وجه حکم کړو چې د سليمان تخت روان دی اسنه چې زما قومه تاسو د تخت په تماشه شئ چرته د خدای د ذکر نه غافل نشئ بادشاہان چی نه خدای ولا عقل هم ورکړي میګیا دی او سليمان عليه السلام ته دسی جواب ورکړي چې نه جی ما د دیو جنو ویلی چې تاسو په مال نشي ما د دیو جوی چې د تخت په تماشا بشي او د خدای د ذکر نه غافل نشي ځه قوم لمه زکوي چې سورو تنه نه وځي تاسو خیال را نو عرض می داو عزیزان چې بادشاہان د زمانه د عقل منباوي بلقیس وګوره بادشاہو دولس جرنیلانو ته لاندې جنگي او یو جرنیل لاندې یو لک جنگي فوج د سليمان عليه السلام اطلاع چې ورله جرنیلانو ویل چې جنگ کوو ورسره په ورزو چې واحد ذات د پروردگار عالم دی چې هغه تربیت کون کې د عالم دی نو عرض می داو چې وما تدری نفس ما ذا تکسب غدا ایس نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کوم زما انجام به سبا لڅي دا یې چا ته پته نشته په دې باندې مضبوط ایمان ساتل پکار دي اسباب د کلونو بنه جوړه دم امی دم سودا پکې وما تدري نفس بأي ارض تموت الله فرمایي چې نفس تا د دې علم نشته چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي زه به چرته مړ کېږم ما نه به سا کم ځای وځي هېڅ چاته دا پته تاسو ته بادشاهانو د زمانه ته هېڅ چاته پته نشته چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې سلیمان علیہ السلام تقریر کولو قوم ته او یو بوډا سره پکې ناس اسرائیل علیہ السلام دی جلسه تراغه او دی بوډا ته دا سډیر کته دی بوډا ورته ویل چې صاحب دا سوک دی ودا د مرګ ملائکه ده ورته وی چې دا د مرګ ملائکه ده د خدای خاطر وکا دا د قسم خوښ نه دي ما لډه روان روان ګوري او ما د دې زینا چرته بل زه ته بوزا دا واقعیا اوس کیږي په شام کې سلیمان علیہ السلام باد ته حکم کو دا بډای روچت کو د شام نه هندستان ته راو اسرائیل نه تاسو کو چې دی بوډا ته دی ولې دا سکت وی د وجه د ډېر تعجب نه د دې وجه مې ورته کته چې ما ته حکم شوه دی چې دی بوډا نه روح والا په هندستان کې او بوډا ناشته په شام کې او کل بلس پنځه منټه پاتې دی هغه ټایم کې چې کوم خدای ښودلی دی پنځه منټه نو تعجب مې کولو چې پروردګاره په پنځه منټه کې به دا بوډا څنګه هندوستان ته رسې خوای سلیمانا د خدای وعده رښتیا دي ورپسې لاړ شو او د هندوستان په ځمکه د بوډا نه ساقه بس کړه نو ما تدری نفس بی ای ارض تموت ایس نفس تا دا علم نشتا چې زما مرګ به په کوم ازمه کبا ملاقات شد اسرائیل علیہ السلام سره یو بزرگ لیکلی دی یو سړی ورته چې په دې مې پوهیږي چې زه به څه نمرما ورته تا به مار خوري او داغې نه به تمري مار به می خوري وي دا خو اسانه خبره یو برج جوړ کو ډېر اوچت او پاس په برج کې کېناستو چې مار به دې زیاته د کم ځای ناراضي اوس مار خو په ځمکه ګرځي یا سړو مړو کې پاس برج ته به مار څنګه راځي د د وخت چې پورا شو کټ کې پروت ته او ټپوس په پنجو کې مار رانی ولې دی اینما تکونو یدرکم الموت چرته کې چې یی تاسو نو مرګ به تاسو بیا مومي دا مرګ در پسې ګرځي داس نو چرته چې دې به بیا مومي ته ورک بنشي ولو كنتم في بروج مشيده اشرف روډ سرای فقیر خان جناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریو کې څه به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې فتې مرز نه داوږي چې نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کوم ځای کې به سړی ته دا پته نه و چې برج کې بم په کټ کې زه پروت یم او زه به مړ شم علما لیکي چې یو بادشاہ او داغه یو زوی نجونیانو ورته وی چې ستا دا زوی چې دی دا بس مړې خوري او دا غینه به دې مړ کی او په هغه شپه به خوري چې په کومه شپه د واده شوی کومه شپه د واده وشي په هغه شپه به دې زمره خوري او دا غینه به دې مړ کی ډېر موده بادشاہ خو اول واده نو کول زوی ته چې زمره ونه خوري او زوی دې ځوان شوه دې رکی خیال کو چې واده ورته کوما او دا د بادشاہ ټول طاقت با پاغه بنگلا او دروم چې په کومه بنگلا کې د ناوي او دی زمره برازي په کومه ټوپې بولګو ټوپکی بئی لوی قوت به تی ګیر چاپیر واده تیار شو واده او شو ډوله رااله کم بنگله کې چې ناوی او زلمی دی ګیر چاپیر تینا فوج ولاړ دی او سمره امونیشن چې دی هغه ټول د دې بنگلې نه ګیر چاپیری خېده او سړی ورته ناست چې زمره برازي پکما نو پلار مې د هغې حفاظت دپاره دا ټول فوج ګیر چاپېر ودرولی چې زمری رانشي نو دا ناوې ورته وایي چې ما دا زمری ډو لیدلی نه دی چې د ده څنګه شکل دی نو د هلک تیلی راواغستو او د الوا په دې پلیټ کې اوس د زمری شکل جوړ کو چې د زمری شکل جوړ کو تیار شو ناوې ته وایي چې زمری داسې دی په همغه زمری کې الله روح پوکوالو د پلیټ نه را ټوپ کو د بادشاہ زوی د مړی وډي و مړ چې بادشاہ خبرې دو زوی مړ پرو سچلو ناوی ورته دا سچلو تاسو خیال راغی هغه کم قوت ته علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ته پته ده چې د مقربینو عبادت چې دی هغه خو ټوله ټوله شپه به د شپې لګیا دی الله سره راز و نیاز کئیو سوک ور تراغ ہے چھے سیب او بر او خطی او ستا ټول مال چې دی هغه وبو یو ایوب علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل چې زاغه چا سره په راز نیاز کې اخته ما چې دغه مال د چاوو نو زما څه کار دی چې زبر د مال پسې منډه وام زما مال چې ده دام د خدای او زم د خدای ما او لګیا هم خدای سره ما نو خو چې چا مال او هغه په یو کار په یو نو زو سغه ولې پرې د مال پسې منډه ووا علماء وایي چې داغه انتها ده د استغراق فی الله دا الله په ذات کې چې سړی بالکل مستغرق شي دا بالکل د دې انتها ده دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اته زامن دي او په اتو ورو زامنو یې کوټه او غرزه ده او اتو ورو تلان دي شو عمر شو بیا راغه چې ایوب کوټه را پریوتې ده او اته واړه زامن دې ته لاندې دي ایوب علیه السلام ووی چې خاته واړه کوټې لاندې دي وی چې او الحمدلله خدای هغه د خخولو د غم نه دیم خلاص کړم تیار خخم دي زامن دی او زامن دی مردی و زما زامن ندی دا د خدای او امانت ما سره یې خو خدای خپل امانت یوړو نو زما څه کار دی چې زه خدای غوندې ذات سره پراز او نیاز اخته ما او هغه به پرېدم او زامنو پسې بمنډه ما اسره هم لوک سوچ کوي چې دا لا څنګه ایمانو دا لا څنګه ذهنیتو دا لا څنګه انسانیتو دا څنګه عقلو دا څنګه فهمو د مال متعلق دا خبره کوا او د زامنو متعلق دا خبره کوا مونږ ودسي قران ته ولاړې د شپې اخیس پسې او आवाज بوشي چاله زوی دي چا په لختوالو ویني کو کله قران په ځای پرې نه خو او پسې منډه وینه کینده مونږ به تاسو هغه اسی وای ما چې دې خلقو ته مونږ ګورو زه خو حیرانم چې مونږ بنی آدم یو یا مونږ کې د انسانیت بومش خدای قسم کې انسانانم دغو که بنی آدم هم دغو او که د الله مقبول بندگانم دغو دین زیاد لو امتحان او لو ابتلاء عزیزانو بل څه کې دی شي چې د زامنو غوندې او ته زامن او ته وړه کوټه پر وګرځي دا او تلان دي شو او شیطان ته وایي چې ځاخ پر کار کوا د زامنو د کوټه لاندې کېدو کې زما او زما د خدای په منځ کې تحایل نشي واقع کې ستا څه خیال دی چې د زامنو کوټه لاندې کېده به ما د خدای نه غافل کی یا خدای سره به زما رابطه او تعلق چې د هغه کټ کی نه نشي عزیزانو بیا شیطان لعین خدای ته وې چې یا الله دا ایوب علیہ الصلات والسلام چې دا شپه ورځ تا په ذکر او فکر کې مستغرق دی دا په سټه جوړ دی بدن جوړ دی نو د دې یرستا عبادت کوي چې اسنه چې په بدن می بیمار نکی ایوب علیہ الصلات والسلام بیمار شو او داسې بیمار شو چې اتلس کال بیمار اتلس کال بعضې واعظانو نبا تاسو اوریدلی چې ایوب علی السلام داسې بیمارو چې بدن کې چینجی شوی خو عزیزانو دا یاد لرئ پیغمبر الله په دسه مرض نه بیماری چې خلق ته نفرت او هغه سبب د نفرت د خلقو ګرځي د پیغمبر ډیر پاک بدن وی او په جون دغه کې چنجي کې دل چې دي دا خبره ټول اسرایلیات او واعظانه د کوسلې غوندې دي دا حقیقت نه دی ایوب علیہ السلام بیمار یقینی وو او داسی بیمار ہو چاہتل اسکال کے صرف ما خام به چاغه پیسې راوړې نو پاغه پیسو به پنیمو پیسو خاون له پریزانه برابر کړه او نیمه پیسې به د الله په نامه د د سر صدقه ورکړه خزه به مزدوری کوله نیمه پیسو به د د پرېزانه برابر کړه او نیمه به د خدای په نامه د د سر صدقه ورکړه صدقه ډېر اوچت شه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه رد البلاء صدقه چې ده هغه هر قسم بلا او مصیبت رد کوي حدیث کې راځي چې بلا او مصیبت د اسمان ناراضي او صدقه د لاندې نه ورشي نو پاس په اسمان کې جګړې هغه افت چې کوم پتا را نازلې ده الله دې د صدقې په برکت دا غې ده بچو سره عزیزانو د صدقې بیا ډېر اقسام دي ډېر قسمونه دي علما لیکي چې شیطان لعین خدای پاک ته وی چې یا الله دا ایوب چې ستا عبادت کوي نو دې په سټه جوړ دی کده د دا بدن جوړ نه وي د دې یری ستا عبادت کوي چې زما د بدن کې خدا پاک سره نقص وانه چی نو مرض پراغه بیماری پراله او اتلس کال بیمارو خدای ته یو سوال کړو چې یا الله ټول بدن می سچ به خوخه دا ور سره وکا خو یا الله زړه او جبه ته می سموایا چې زړه می ستا کور یو په جبه تا یادو نزړه او جبه ته می سموایا او نور ټول بدن سره می چې سکه تمام بدنه داسې ویلی شو چې هغه پښتو کې ورته د کټ نه چان وای د عبادت د عالمو چې جوړو نو نیمه شپې پورې به عبادت کولو نیمه شپه قدر به خوبم کول او چې بیمار شو نو بیا به ټول شپه د خدای په ذکر کې اخته ټوله شپه دنیا ته وخوده او خدا تم په دې پوي چې مرض داوم د خدای د طرفه تکلیف داوم د خدای د طرفه نو چې ار کله خدای ز محبوب غنم نو د محبوب د طرف ارث چې وی بیا بزداوم چې هر کې ازیار مې رسد نه کوست خدای چې استاد الله سدي د ارث نیک رحمان بابا وای کنه چې استاد الله سوال مال رنافی دی رحمان ستا په مخ مېل دې خدای خبر دې رحمان ستا په مخ مېل دې خدای خبر دې کپدې کې بهي چرې زیات کم وي ازداو چې تکلیفات ټول من جانب الله وي په دې پوه شوئ چې د یو وخت د ځان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدای مرور کې زکام دی وای نوم خدای نه ګیله او شکایتونه شروع کې تبدیلی سی یا درته ټي بي ولګي نو ځان د خدای نه مراور کی نه د مینې تقاضا دا ده چې ستاد لا سواړه مال رنا فی دی کم زهر وی په زخم کا ملهم وی د مینې تقاضا ده نو عرض می داو چې د ایوب علی السلام وو عاشق صادق یا بنی شپه پر عبادت په جوړوالي او یا په ټوله شپه لګیا اتلس کال پس الله ته یو التجا کوي او التجا څه کوي شیطان راتا وسوسه اچي قسمه قسم ایزاګان را رسي او تکلیفونه خو ورته رسول خدای پاک لیکن خدای ته د تکلیف نسبت چي ده دا د ایوب علی السلام ضمیر نه گواره کولو چې زما معشوقې ته څنګه ویم چې ستاده لا سماته تکلیف را رسي بزرگ جمیل صاحب زوی دې نه جوړ دی او بس خدای رانی ولیو توبه می دی خو سبا وای بس وای او چې تا دا وای چې خدای رانی ولیو توبه می دی خو سبا وای دا دبی ہوئی زبان سره خدای نه شکایت ته یعنی خدای ښکاری نه نو سبا وای مکنی چې دې مړای نه ویني ولې تاسو خیال لرئ ایمان بدایو پیدا کې چې اذنا دا ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اے اللہ شیطان ما تیزار رسی شیطان ما تا تکلیف را رسی عذاب را رسی خدای ته ونه چې الله دا تارا سره کوي شیطان کړی دا الله کامم په جوش کې راځي او جبرائیل علیہ السلام ته وایي چې ورشه نو دا بیماری اتلس کاله و مجیب و غریب خزه به مزدوری کوله مازیګر به چا د مزدورۍ پیسې راوړې نو په نیمو پیسو به د ته پایزانه جوړه کړه او هغه نیمه پیسې به د د سر صدقه د خدای په نامه ورکړي یو ورځ په خبره ته خپه شو دا وتا صلاح په خور خار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان پر اساس ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارو کې څټه به هم تاسو لا د دې دکان نه تر لاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې څټه نو قسم ورته خورو چې زه جوړ شم نو سل درې به دی وهم عزیزان دا د خزه عالم او دا د دا عالم خزه مزدوری او دل پریزانه جوړاوا او د د جبا زړه چې نه د خدای نه بغیر بل چا سره رابطه ما جوړاو چا پلار به دچې دا دعا وکړه چې الله شیطان ما ته ایزا را رسي نو الله جبريل عليه السلام ته فرمایل چې ورشا روچت کا او ورته وا چې خپل پزمکه هوا بیا ګوره چې زه څه کوم جبرائیل علیہ السلام راغ او دتا یوې چې اوچت شا اوچتې دې چرته شو جبرئیل را اوچت کړو چې دا سیروان کو الخپاو واپس مکه چې خپاو ولنو د خپل لاندې یو بهترین چینه را وتا چې چینه را وتا الله وی جبريل عليه السلام ته چې په دې چینه او بو کې دل غوپا ورکا دې پاغه او بو کې ورډوب کو چې ډوبې کو راوي وستو علما لیکي چې ایوب علی السلام داسې وو چې تا وې چې دغه په ټول عمر کې چیرې بیمار شوی نه دی جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل چې بی بی څه ګوره وې دې کټ کې زمان بیمار پروت و اخو د ګرځېدو هم نه و چرته لاړ اوس ادیبي غریبي ته څه پته ده چې بیمار دا دی جوړ شوی دی او ناست دی جبريل عليه السلام ورته فرمایل چې او بيبي عزیزانو ایوب علیہ السلام صبر وکړو او د الله نه شکوا او شکایت نکو او په هر وخت کې الحمدلله وې دا یو ټکی یاد لرئ الله چې تا د پاره څه خیر مقدر کړی دی او ستا په حق کې خدای څه فیصله کړې ده په دې راضي کېدل دایمه او د دین شکایت کول دا د بیمانه او د بیدینه علامه پلار دې مر شو الحمدلله زوی دې مر شو الحمدلله خزه دې مر شو الحمدلله نور دې مر شو الحمدلله ستاسن قدم شو الحمدلله تاسو پوه شئ داغه وجه دا ده چې لوی مخلوق په تمام کائنات کې پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام او اشد بلاء الاقرب فالاقرب لو امتحانات شو اپ دې خلق نو اتلس کال بعد په یو منټ کې دی جوړ شو او د دې جوړوالي بعد هغه ګډي او چيله چې څومره وبو وړي داغه نه یو په لحظه زیات الله پاک ولا نور ورکړي هغه اته واړه ځامنې چې د کوټې لاندې شوي او مړو نو الله هغه اته واړه ځامن مړو ورته بیا را ژوندي کړل او ورته وفرمایل چې ایوبا یو امتحانو زما د طرفنا ته پکې کامیاب شو نو زما عزیزانو دا الله د طرف نه امتحان باندې چې سره راضي شي او شکر وباسي نو الله پاک دومره انعامات او مهرباني پیو کی چې دا غ انعامات او مهربانو بیا دې شکریا نشي ادا دا د قران کریم د هغه آیات تفسیرو کمزوری یو موږ داغه د امتحان تاب نه لرو امام حسن او حسین بیمار دي حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ بدرې روزي نیس الله دواړه جوړ کړ چې جوړ کړه خزه او خاون روزا کړه دا الله په نامه دو کسي او د دو ورځو نهر یو دا الله په نامه حضرت علی بی بی فاطمه ته وکړه دا مونږ خو د یو ورځې روزه نیولې دا او دا د دوه ورځو نهر دی راځه چې دا روټه دی لور نا تیار جوړ کړه ما خامه هغه اوچت کو بار ملنګان له ورک د دې روزم و او شپم نه هر شوا سبا له بیا روزه سبا شپه له بیا حضرت علی سم مزدوری کړي او صدور بشر اٹھائے کجوري او ستوان بیا دروازه کې اند ما خام پټیم کې आवाज وشو چې دوه کسایو د درې ورځو نه هاري حضرت علی فاطمه ته وکته او هو مونږ خو د دوه ورځو نه هاري او دا د دریو دي نو مونږ له دوی ته ضرورت زیات دی اما خانه بیا او چت کو هغه بار ملنګانو نه ور بیا شپه نه هاره سبا بیا روزه چې سباله بیا ما خام تیارې او چې تیارې وکړو بیا आवाज وشو چې دوا کسایو د سلورو ورځو نه هریو حضرت علی او بی بی فاطمه وی چې مونږ نه یو ورځ دوی زیات دي مونږ د درې ورځو نه هر یو اول حق د دوی دی ور وړه وغي دی ور او بکای ماما قران راغی اسه هم خپنه شي خدای پر استه کنه مولا توپ شتا نه بزرګشتا نه میا توپ شتا خیال مراغی جی نه خلوتونه شته دی نه دا ټول د اختر خسته دي لواړی غوا دي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅوي تاسو خیال راغی مسلمانی دا شی دی چې دا زدر تویم لګي دا به زو کما زما نکچ د قبر نروزی والله کې ایمان توبه استغفار زکه چې دوی یرید دا غورزنا چې د کوم ورځ شرب په ټوله دنیا باندې خور وي الله دې امان راکړي او بیا ملنګانو ته وې څه چاله چې روټه ورکوله ای ته وې څه هغه ته وې چې